وکانو یسمون الحمس حمس من الحماسا کلک خلق بادر خلق اے په خپل دین باندې مضبوط خلق بالکل نه اوري واشه زما په خبر پوه شوي وکانو یسمون الحمص ځان ته به حمص وي حماس حماس کلک سړی په خپل موقف باندې کلک ټینګ سړی دی وینا عرب کې الله پیغمبر را لګلو ډیر کلک خلکو خلک نو چې خپل هغه بی دینی پرې خو دا بیا په دین کې هم کلک وښوي عشرې روپو باندې اوړي راوړي هغه شي نه هغه مثال د کنجری اله دو روپۍ ورکې نه هغه مذهب در په ورکې دا مذهب دا ورڅ خون نه کوي پښې کله خلک بنیاد پرس خلک وکانو یسمون الحمس نو مونږه شو کې مجوانیو او کله چې په دین کې نو مونږه د حرم نه بار حل ته بالکل نشتلې مزدلفه کې به کې ناستو کان سار العرب یقفون بعرفه نور عرب عرفات بتلل قالت فلما جاء الاسلام امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ايات عرفات نو چې اسلام دا غي نبی له صلوات والسلام ته الله فرمای عرفات ته ثم فیزو من حيث فاز الناس كف بها ثم يفيز منها فذلك قول تعالی ثم فیز من حيث فاز الناس لا کوزیدل خو باندې چې مخ عرفات ته سړی لږی کنه نه بس پوي د سوکتانه د حج مسائل ته پوس کوي بس ټول د پنځو روزو اعمار ټول په دې اتو ابواب کې راجمع کړي بس کتاب کتو تړواجه نشته یوازې سنن ابي داود وګوره دا اته ابواب دي د پنځو روزو ټول اعمال لیکلي بس په کافه کې ولیکه دا عمل فلان روز کې دا عمل د فلان روز کې دا عمل د هشت روز کېږي پنځه روز او بابونه سره دي اته بس په دې اتو ابواب کې پنځه روز ټول اعمال د حج په کې ذاتي ضبط کړه دا چې کمالي سره وکړ دا چې ترتیب خستا الخروج الى منن د یو بدی گش دی دا یوم ترویه کې او منات به گشو کې اول ته پنځه مزونه کې ماسپخین مازیګر ماخا مستن سار ها اوس د قافلې د گاړو په وجبانی امیر وای مخکې د شپه کې زد مکو خیر د منا کې سار مزراشنوم څه مسله نه ده بیا به څو مونږ شپږ بشي تپوس وکړو د سال تو انس بن مالک مخوی کا بشاین عقل تو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوشوی تا ذکر د نبی اسلام نه عین صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ازور یوم الترویه ما سخن مز نبی اسلام اتم د زلاجه کې کوم ځای کې کړو چې تا ته شپې وې زو نه وای نه نه زم زه سار زم ما فقیر مزمنات زم بیا تا سره گاډي بنې تکلیف وشوي اب تا کې اوس څوک نه ساري کې واپس خلق مکه ترازی تا اب تا کې مې ساري کا امیر چې څنګه وای هغه څه کو چې بو جوړ نشي دا د یوم تروی عمل پنځه مزونه دي په منا کې د سهار مازن رست یا نور خاتون رست عرفات ته تلل دي عرفات ته چلار شي نو عرفات کې ماسپخین مازیګر موز په د لوی امام پسې کې نو جمع کول دي ځان ل خپل خیمو کې کوي نو ځان ځان ل خپل خپل اوقات کې کول دي اوس هلته وقوف پکار دی ودرېږي کله ناسته کله ولاړ تر ماښام پر دعاګانې غوښتل غواړي نو هلته جبل نور ته راشي د امام سره نږدې راشي نه نه نه بس ټول حدود د عرفات کې موقف کې به ودرېدل پکار دی ضروري نه دی چې جبل نور ته راشي زلا د پیغمبر استاد یم تاسو ته راغلم یقول لكم قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم ارفع ټول موقف ته زور مو کو چې ټول جبل نور تراشي بس دا ټول علاقه کې وقوف کوي وقوف درست وردیف اسامه ردیف اسامه رضی الله عنه فقال يا ايها الناس عليكم بالسكينه فقلار راځي فإن البر لا يجا في الخير نیکی په اسونه زغلولو کې نه دی او خان زغلولو کې نه دی فما رأيت عرافة يدها حتى أتى جمعنا هیڅ عمل نشته یوازې راتلو عمل دی مزدلفه ته مېز کې مزونه نه کې چې ماخه مز قضا شو مز نه د قضا شي دا مز بروسته کو جی وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زهر وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سلمة وهذا لفظ حديث زهر قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب او شپې نبی اسلام ماخام چراته نو څنګه راته د حاجی څه عمل دی اوخو کا منبر ناقوا ناقوا وشي کله ویو خو کله وی منبر نه وخو نه ناقا نه سرو خو او نه منبر بلکې ناقوا نو بیا اوخه کینو لا ثم بالا نبی اسلام واړ بولو کړو مخ کې مز دی دلته مز نشته لارې کې مز وخت نه وخت کېږي وخت نه د نه وخت دا مز د ماخه مشروطن کېږي دا پلار کې نه کېږي قال فركب حتى قدمنا مزدلفه فاقام المغرب قال كنت كيف ان اثبتم قال رد فلو وی سار څنګه تاسو کړ بیا وی بیا زر ردیف نوم کنه بیا فضل بن عباس ردیفو د اسامه د نبی له سم سملو هغه ذکر کړو او سار څنګه چل کړي بیا زنوم نبی له سلام سره بیا فضل بن عباس ردیفو ګوره د ورځې د نهم د ورځې عمل مو شو شپې د مزدلفو پر راتلو د حاجي عمل ذکر شو وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زكان عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابي عبيد الله بن ابي رافع عن ابي السلام تو غراغ غابت الشمس نور دو بيتون مخ کراغه نالته پریدیوم نه وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو قال حدثنا ابي عن قال حدثنا عبد الله بن زمان مالك عن مسلم عبدان وكريم دا د نام ورځې هم عمل پر شو او د نام ورځې د شپې لسم اختر شپه ده د شپې عملم پر شو تر مزدلفه تراتلو پورې کلاس بجې ورسېده که یو لس بجې ورسېده که یو بجې ورسېده بیا د ماخام مخ کیو کی مثلا مز ورپسې وکي باب صلات جمع به قرا او ذا صلات بجمعین دا د مسوت اعمال دي الصلات مزدلفه کې مسوتن اعمال کېږي ما خام مستر مزدوار یو ځای کېږي جمع دا تاخیری دا نه ما ویل مزدلفه جمع دا یو شی دی څو بانګ شو یو بانګ اقامتونو څو شو یو دا یواز عبد الله بن عمر نه هاکذا صلی الله رسول الله فی هذا المکان دا څه مذکر انا ذکر یو بانګ یو اقامت جمع بین الصلاتین جی وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلامة بن فعيل قال رأيت سعيد بن جبير زه شو کوم زه شهادت کوم چې نبی له سلام هم دا ذکر دی ابي قال حدثنا مسد قال حدثنا ورقه قال حدثنا سعد بن مسلم عن ابي قال اخبرنا ابن عمر من پکې اقامت وکړو اقامت وکړ نه باندې دا اوه اقامت شو درې رکعات شو بیا صلا بیا موږ کو الله اکبر الله اکبر بیا نه کړي یو مز بل ټیم کې وکړه دا ګناه کبیره ده ما حواله ورکړو ورته عبد الله بن مسعود د حواله مې ورکړو عن ابن مسعود ما رايت رات شل کاله ملګری دی شل کاله خادم دی مز ور سره کړي د مسواک خادم دی نو مز خو خامخا کړي ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم الا لوقتها د شل کالو مصاحب ملګری دی عبد الله بن مسعود دا د پکاري کې زب واتن خو متودي پښې بیا غیر مخالف تپوس کین بیا بیا تپوس کې تپوس نه چې کتاب تو ګور کړ ما رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی صلات الا لوقتها خپل ټیل نبی علیہ السلام ذکر ها استعاذه دا غیر مقلد ته وای مستعاذ شوی مستعاذ شوی نه خیر دی دا تا په طریقه هو مخینه مزروس ته کار وسته مخ کې غوسر وکړه چې تعالی ته د اجتهاد حیز راغله د اجتهاد حیز طریقه وکړه وشي د اجتهاد حیز در راغله غیر اختیاري دا کار وکړه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لوقتها خپل وخت کې نبی اسلام اوس کړي ها الا بجمعنا فإنه جمع بين المغرب والعشاء دلته دا چل کړي وشوي عرفات کې دومره یو ځای کړی دي په مزدلفه کې دوه مزونه یو ځای کړی دي او ته ولې دوه مزونه په یو ټیم باندې کوي سفر کوم فلانې کوم هغه جمع سلا جمع د فعلی جمع ده سوری جمع ده مخکنه مزروست روسته مزمخ کې پښوی او دا سار مستیا شپه کې کړي که سار کې کړي تیار کې کړي دي نور کلا عبد الله بن مسعود وای نبی اسلام سار مس خو پرانا کې کولو او مزدلفه کې تیار کې کړي پښوی نو استاد جمعه مزدلفه نه چې ته شپه کې کوي پښوی مزدلفه کې سار مز نبی اسلام کړه په تیار کې تدل ته په پیښور کې ولې په تیار کې مز کوي الله تعالی قضا فقال هذا قضا هو اوس ګوره د شپې عمل ختم شو دا ستا ډایری ده د حج اعمال خوښوي بس بل کتاب ته وګوره ابو داود وګوره ټول لیکلي ده په ترتیب باندې او اشتباه نه راځي نه واقع کیږي او دا دا ختم د اوس د اختر ورځ اعمال شروع کیږي د اختر ورځ کې ټولن اولنې عمل مزدلفه کې د سار په ختیار کې مز بیا په قزح کې وقوف او د مزدلفه وقوف واجب دی خاصه غ قزح ټول مزدلفه موقف دی دعا غواړه فلما اسبا یعنی النبي وقف على قزح جبل قزح باندې ودرې وقوف وکړو خو دا مزدلفه ټول موقف دا بس دعا غواړه فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف دا ټول مزدلفه موقف دا قزح ته ضرورت نشته قزح او سفین یمنا رڼا نور ولګید مخکې نه راځه فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس موږ په تیار کې نور خاتون مخکې مزدلفه روان دي وهو التعدي من جميع النبي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد انه لګ د دې شپه کې یو بل عمل دی هغه باندې اوس عمل نه کیږي خو فی نفسی مسله ده د مزدلفه شپه ملګری ټول کېناست او واړه ماشومان زنانه سامان مخ کې ولېږي سبا بیا غن جوړیږي پلار تلل ګران دي تاسو مخ کې زین تللې جایز خو دې به مخ کې لړ شي او شپه کې دغبنولي يقول انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفه في ضعفه علي ما شمال کې زم نبی اسلام را لګلو ابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سلام بن كعب عن الحسن العزمي بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس واي چې مونږه ماشومان سره نبی له سلام ولي رسول الله لا المزدلفه خوج بر اخبه چې ولي نور خاتون درست بولی شپه کې بنه ولي دا د احناف مسلک دی ګوره لا ت او ابنیا لا ترم الجمرا تا تطلع الشمس جمره بنه ولي ګوره سو پورې چې نور نه د خاتله نور خاتون د شپې خو ما تاسو ولي غلې زئی کین جمره وشتل د نور خاتون درست دی ماشومان کې مسلمه ولېګه شپې په نسبت شپې وشتلو مو جایز دی موږ د شپې وشتل نه دی جایز او بچړو شپې لېګم خو جمره ګورې نور خاتون نور ته بولای روایت تر شو کنه اوس دا روایت ارسل النبي صلی الله علیه وسلم سلمہ ليله النهار فرمت الجمره قبل الفجر پښ اختر ورځ په دې وجه باندې ام سلمي رضی الله عنها تلوار وکړ وبه قال حدثنا محمد بن خلاد الباهي قال حدثنا يحيى بن زيد قال ثاني عطا فرس اسلام قول کړي بچو ځای خو جمره بنو شو په جنور نه راخاتله نو کوم روایت کې نور خو ته نمخ راځي د سار نمخ راځي موږ دا تعبیر فجر سره کوو أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاض رسول الله نبي الإسلام أمر وکړه چې دا جمره ولای نو ټکرو سره واړ واړ ټکرو سره فوزا فی وادی محصر وادی محصر کې اوخلګ اوخلګ تیز کړه زګ دې چې عذاب راغلو په سړي باندې معذب ځکه تیز تیز لري پکار دی یوم النهر والحج الاکبر الحج ها د جمعې ورځ د عرفات برابر شي نو که زیات نه زیات نو فضیلت به ثابت شي پښې خو حج اکبر ویل کېږي حج ته یا حجران ته حج اکبر وو یا مطلق حج ته اکبر او د عمرې ته حج اصغر نه د نبی اسلام کوم حج کال حج کړو بس نسی ختم شوی و من الزمان قد استارک آیتی یوم خلق السماء والارض کال چې دی دولس میاشتې دي دیالس میاشتې نه دي دولس میاشتې دي من لم یدرک عرفه ویزما کې تراغلم زه غرون باندې نه ځم خوشي چې په غرور باندې نه ځین بیا حج نه کی حج په مکه کې نه حج په عرفات کې بمن لم یدرک عرفه الته ډیر کوشش کوي هوټل کې زموږ د بډاګان کې نه ناغه پزور شړي دیو موږ مکه تر اولی موږ کرون نه ګرځو بل څه پاکستان کې په غورونو ډېر ګرځي دلته یې غات ته نزو ملم یدریک عرفه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فجاء ناس او نفر من اهل النجد د غرونه فنادى رسول الله كيف الحاج فامر رجل فنادى الحاج فتم یو ایام منن ثلاثه بیا د منا ورځې درې دي فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی یو لسم دو لسم وکړو راغ مکی ته نو خیر دی او کته لسم ته پاتې شنوم خیر دی ومن تاخر فلا اسم علی نه نبی اسلام می ولید قلت جئت یا رسول الله من جبل توي د توي د غرون راغلم عللت ماتیتی ما خپل سوال ستړی کړه واتعبت نفسي ځان می ستړی کړه ما عرفات نه پیژند چې کوم یو غر دی والله ما ترکت من جبل الا وقفت علی چرته ما بغیر لیدنه ما به وقوف کو ما ته پته نه و فهل لي من حج زما حج وشو کوم ونه شو ځکه زما عرفات په جندنه خو چې غر ته به وخته دم دعاګانې مې کولې پرون نغلم او په ځان مې ستړی کړو توخه مې ستړی کړو زما حج وشو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمان ادرک معنا حج صلا یعنی چا اومن ته مونږ سره دا سار موس په مزدلفه کې تم حجو ناغه سړی نه پیژني چې عرفات نوم خیر دی او د دې نوم خیر دی بیوش د نوم خیر دی خو چې عرفات ته ته فرض دی رکن رکین دی او داغه بیا تدارک هم نه کی سو روز عمل شګره اتم تار عمل شو مینا نهم تاریخ دروځي د اتم د مینا نام د ورځې د عرفات او شپه د مزدلفه اعمال اوس لسم تاریخ مینا سره دی دا ابو داود حج تو مسائل په ابو داود کې دي ترتیب سره پنځه ورځې اعمال دي اته ابواب دي هغه کې ټول اعمال ذکر کړي هغه کې دور کتاب ته کتو حاجت نه راځي